عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جارانه کې د حنین غنیمتونه ویشل ځینې خلکو ته زیاتې برخې ورکړې اقرا بن حابس ته سل اوښان ورکړل او عینه بن بدر ته هم همدومره او د عربو نورو مشرانو ته یې هم زیاتې برخې ورکړې هغوی ته په غنیمت کې د نورو خلکو په پرتله زیات شی ورکړ په دې سره د انصارو یو سړي وویل په الله قسم په دې ویش کې عدل ونه سو دا ویش محمد د الله لپاره ونه کړ او نه یې اخرت ته وکتل موږ په دې غنیمت کې له هغو خلکو زیات حقداره یو عبدالله وايي، ما له ځانه سره وویل چې قسم دی زه به په دې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبروم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم، هغه له څو ملګرو سره ناست و او دا خبره مې پټه ورته وکړه. دا خبره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بده ولګېدله او سخت غوسه سو. دومره چې له ډېرې غوسې مخ سور سو. ما ویل کاش دا خبره مې نه وای ورته کړې. هغه و فرمایل چې الله او د هغه رسول عدل ونه کړي نو څوک به عدل کوي ما ځینې خلکو ته زیات شی ځکه ورکړ څو اسلام ته د هغوی زړونه مایل سي وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې په موسی رحم وکړي هغه له دې ډېر ځورول سوی و او صبر یې کړی و بیا یې یوه قصه وکړه چې الله جل جلاله یو نبی د هغه قوم ته د پیغمبر په توګه ورلېږلی و خو هغه چې دوی ته د الله پیغام بیان کړ هغوی دروغژن بللی و ټپي کړی او وینې کړی و هغه نبی له مخه وینې پاکولې او ویل یې یا الله زما قوم ته بخښنه وکړه کله څوک نیولی دی دا د دګمریانو کور نن د دوشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې اوولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له دېرشمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د بامیان ولایت په کوهمرود کې پراخه سیمه تصفیه، یو اربکی قتل، یولس تنه نور ژوندي ونیول شول او جګړه لا هم دوام لري. د پکتیا ولایت په احمد خېلو کې اتلس تنه عسکر او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول. د فراه ولایت په بالابلوک کې دوه ټانګونه ویجاړ، دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د لوګر ولایت په محمد اغا کې د اشغالګرو په بمبار کې اته تنه کلیوال شهیدان او ټپیان شوي اوس هم بش په اړه خبرونه د الخندق عملیاتو په جریان کې تېره شپه د بامیان ولایت کوهمرود ولسوالۍ اړوند سرګولي سیمه کې د دښمن په خلاف د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي عملیات پیل کړل خبر وايي د عملیاتو په جریان کې یاده سیمه په بشپړه توګه د دښمن له ناپاک شتون څخه پاکه او تصفیه شوه دغه راز یو تن اربکی ووژل شو او یوولس تنه نور ژوندي ونیول شول. همدارنګه یوه عراده سرپ موټر، درې عرادې موټرسایکلونه او ډېر اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په خبر کې ویل شوي عملیات جریان لري، مجاهدین پرمختګ کوي او اوس مهال جګړه د یادې ولسوالۍ اړوند اشپشته سیمه کې په مرکز او شاوخوا پوستو باندې روانه ده.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 ژوند کولو ډاډ ورکوي همداراز د یاد ولایت جانخیلو ولسوالۍ اړوند شیګي سیمه کې د ګوډاګي ادارې د استخباراتو په یو تن مهم کارمند د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. خبر وايي په دغه برید کې د ولسوالۍ د شېږي کلي اړوند سیمه کې یاد کارمند ځای پر ځای ووژل شو. د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان د محمد اکبر اکا د پلچک په سیمه کې د مزدور اردو او مزدور کمانډویانو په موټریز کاروان د خښ کړای شویو ماینونو په مټ غبرګې چاودنې ترسره شوې د چاودنو له امله دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره یوولس تنه مزدور عسکر ووژل شول. وروسته په هغو نورو عسکرو چې د خپلو وژل شویو راټولولو لپاره له ټانګونو راښکته شول وسله وال برید ترسره شو چې تر لسو دقیقو پورې یې دوام وکړ. په برید کې هم دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. مزدور دښمن د خپل عادت له مخې تر ماخوستن ناوخته پورې په سیمه کې د ملکي خلکو کورونه په هوانونو، دیسي توپونو او چورلکو په مټو وویشتل چې له امله یې ملکي خلکو ته زیان اوښتی. همداراز د یاد ولایت د فراه ښار اړوند د باغي پل په سیمه کې پرون سهار نهه نیمې بجې د مزدورو پولیسو مهم قومندان نادر د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او توپنچه یې مجاهدینو له ځانه سره یووړه. د راپورونو له مخې پرون سهار وختي مهال د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون شهر سیمه کې له مزدور عسکرو سره چې امریکایي اشغالګرو یې د هوا له لارې کلک ملاتړ کاوه د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې دښمن په نوموړې سیمه کې د عملیاتو ترسره کولو هڅه وکړه خبر وايي د جګړې په جریان کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو په غچ کې امریکایي اشغالګرو د ملکي خلکو په کورونو وحشانه بمبارۍ ترسره کړې چې په پایله کې شپږ تنه کلیوال شهیدان او دوه تنه نور ټپیان دي همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند خوښۍ ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره د شهرک سیمې ته د امریکایي اشغالګرو او داخلي غلام عسکرو ګډه قوه د عملیاتو په موخه راغله. خبر وايي یاده قوه په سیمه کې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه. معلومات ښيي د جګړې په جریان کې څلور تنه عسکر ووژل شول چې د یو تن جسد یې د جګړې په ډګر پروت دی او دوه تنه نور ټپیان دي. په خبر کې ویل شوي جګړه دوام لري او سیمې ته د دښمن نوره قوه هم راغله چې هغه هم د مجاهدینو له مقاومت سره مخامخ ده. همداراز د یاد ولایت مرکز اړوند پورک سیمه کې د کابل ګردیز په لوی لاره د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې یوه عراده رینجر ویجاړ دوه تنه عسکر قتل او درې تنه نور ټپیان شول دغه راز په یاده سیمه کې د دښمن په یوه پوسته هم برید وشو چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند اکمالات جبیس ته نږدې سیمه کې د ګوډاګي دښمن د سپیشل فورس عسکرو د سپرلۍ په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ایښودل شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ څلور تنه سپیشل فورس عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي د فاریاب ولایت جمعه بازار ولسوالۍ اړوند د اسلم په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه د مزدورو کمانډوي عسکرو په ټانګ د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته وروسته په مزدور دښمن وسلوال برید هم ترسره شو خو دښمن ته پکې د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي همداراز د یاد ولایت د چلګزي ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه لس بجې د مزدور عسکرو په قرارګاه وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د هزرقله په سیمه کې اجیرو عسکرو د ملکي خلکو په کورونو د هوانونو ګڼ شمېر مرمۍ وورولې چې له امله یې دوې ښځې شهیدانې دوې نورې ښځې او شپږ تنه ماشومان زخمیان شول. انا لله و انا الیه رجعون همداراز د کابل ولایت چراسیاب ولسوالۍ اړوند للندر دره کې په هغو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ چې په سیمه کې د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین د شنډولو هڅه وکړه. برید د ځانګړي تکتیک له مخې ترسره شو او په مهال یې د دښمن یوه عراده رینجر ویجاړ شپږ تنه عسکر مړه او ټپیان شول د کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند سبسنګ سیمه کې د اشغالګرو په خاص جاسوس ثواب د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسید همداراز د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند غازي کنډو سیمه کې په هغو عسکرو چې محاصره شوي پوستو ته اکمالات رسول د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې څلور تنه عسکر ووژل شول دغه راز تېره ورځ د یادې ولسوالۍ اړوند سره کمر سیمه کې د دښمن په پوسته د مجاهدینو له لوري د درسکوب په مټ برید وشو چې په مهال یې دوه تنه عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی. د همدې ولسوالۍ په سردولي سیمه کې پرون مازیګر له اربکیانو سره جګړه وشوه خو دښمن ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی روښانه شوی. د سرپل ولایت د شیرم ولسوالۍ اړوند د عطاخان په پوسته بیګا شپه مجاهدینو چاپه ووهله د چاپې په مهال پنځه تنه مزدور عسکر ژوبل او پاتې یې په تیښته ولاړل ویل کېږي په ژوبل شوي اربکیانو کې دوه تنه د کوما په حالت کې دي پرون ماښام د سرپل ولایت د مرکز اړوند د لغمان په سیمه کې وحشي دښمن د خپلو وحشتونو په سلسله کې د ملکي خلکو په کورونو بمبار کړی په بمبار کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي کره شمېر نه دی څرګند شوی خو درانه مالي تلفات ورته اوښتي دي د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د حاجي جنګ هغه په سیمه کې د مزدورو پولیسو او عسکرو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې د پوستو ټاورونه تخریب او مزدور دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شیرینجان چراهي په سیمه کې پرون سهار لس بجې درې تنه مزدور اربکیان یو په بل پسې د درسکو په مټو وویشتل شول او وروسته خبر دا چې د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په یادو بریدونو کې واره د رینجر ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو دقیق ارقام یې لا نه دي ترلاسه شوي. د خبرونو پای. د شریعت غږ راډیو. د دین او وطن د ازادۍ د لارې سرسپارلو غازیانو تاسو چې په خالی لاس د نړۍ ځواکمنترین دشمن تر ستوني نیولی او له شکست سره مو مخ کړی څومره ستر اعزاز مو ترلاسه کړی یوازې همدا تاسو یاست چې د صدر اسلام د احزاب صحنه مو په ژوندۍ بڼه په دنیاوالو ولیدله همدا تاسو یاست چې د ټکنالوژي په مقابل کې مو د ایمانی وسلې موثریت او برتری ثابت کړه همدا تاسو یاست چې د نړۍ استعمارګرو ته مو وښودله چې مستضعف ملتونه ټول ستاسو د برمتې او غلامۍ لپاره نه بلکې هغوی کولای شي چې د ایمانی هوټ په څرګندولو سره ستاسو هر ډول استعماري او شیطانی خوبونه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 د سرچینې په خبره امریکایي جنرالان په دې هڅه کې دي چې یوازې یو څو لوی ښارونه لکه کابل، جلال آباد، مزار، کندهار او هرات ټینګ او کلکه ساتنه ترېنه وکړي پاتې نور ولایتونه او لرې پرتې سیمې تر ډیره حده طالبانو ته خوشې کړي نیویارک ټایمز د یو شمیر امریکایي چارواکو او مبصرینو له قوله ویلي چې که څه هم 25 فیصد افغانان په ښارونو کې ژوند کوي باقي 15 اویا فیصد افغانان په کلیوالي سیمو کې اوسیږي خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې که ټول افغانستان نشي ساتل کېدای د لویو ښارونو د حفاظت په خاطر اړین ګامونه پورته کړل شي او معقوله لار یې دا ده چې د ښارونو د ساتلو په خاطر باید کلیوالي سیمې پرېښودل شي دغه راز اخبار د امریکایي جنرالانو له اړخه وایي دوی باور لري چې د ټولو ولایتونو او محلي سیمو ساتل پوره حماقت دی هلته هیڅ ستراتیژیکه ګټه نشته پر محلي خلکو باندې هیڅ اثر نه لري بس یوازې د افغان او امریکایي عسکرو مرګ تضمینوي د متعال رب جل جلاله کارونو او نصرتونو ته ګوره هغه امریکا چې طالب او مجاهد ته په افغانستان کې څه چې د نړۍ په هیڅ کنج او کنار کې د ژوند او زندګۍ تیرولو حق نه ورکاوه ویل به یې چې یا به هغوی تسلیمیږي او یا به وژل کیږي خو نن د الله تعالی جل جلاله په عظیم نصرت د نړۍ دغه لوی تاغوت له خپلې ټولې دبدبې او یکتازۍ سره د همغې خړې حجرې خړ او ننګیالي طالب او میړني افغان مجاهد عظمت او هیبت ته غاړه کږوي د دوه ټریلیونه ډالرو له مصرف د پنځوسو زرو امریکایي عسکرو له مرګ ژوبلې او د نړۍ د لومړي نمبر جنګي ټکنالوژي د هر ډول استعمال او تمرین باوجود د ناتوانۍ او شکست وزرې څنډي لله الحمد په رښتیا هم چې کلیوالې او محلي سیمې ډېرې مجاهد پروره او شهید پالې وې ځکه همدغه د غیرت او شجاعت ټاټوبی و چې د تاغوت ټولو وحشتونو او یرغلونو ته یې ټټرونه او سینې سپر کړې غرونه رغونه سیمې او دښتې یې لولپه کېدو ته وړاندې کړې خو د مجاهد او طالب د حق او خپلواکۍ ګټلو ناره یې سړېدو او خاموشه کېدو ته پرې نه ښوده. زموږ سربکفه کلیوال قشر د خپلو اولادونو نذرانه کولو او د خپلو شتمنیو قربانولو ته چمتو شول. په خپلو سرونو یې د امریکا خروارونه خروارونه بمونه ومنل. او کرغیړنې چاپې یې تحمل کړې ولې افغاني غرور او دیني جذبې یې اجازه ورنکړه چې له طالب او مجاهد څخه تیر شي په کور کې ځای ورنکړي او یا یې له مرستې او معاونت څخه مخ واړوي دا دی نن یې ستره ثمره او ډاګیزه نتیجه د سر په سترګو وینو